دی وای کوم مسلمانانو تعداد کم دی او کډیر دی خو د مسلمانانو نیت وو کې پټول جماعت به سلام واچي نیت به صرف د مسلمان کې باب استحباب السلام اذا قام من المجلس مستحب دی سلام چې کله پورته شي د مجلس نو فارق جلساه او دې د ناستو مرګرو نه جدا شي او جلی سهو یا د ناس مرګرینا نګور راتلو کې به سلام چې تلو کې به مچه مالا خرابې ګرانه دا ابو هريره رضی الله عنه نو روایت ده فرمای و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم کله چور سیږي او په تاسو کې مجلس تنو سلام نیواچي اے مجلس لور سلام دیواچو فاذا اراد ان يقوم کله چې را دل لري چې پورته شي فل يسلم بیا دې سلام واچي فلیست الاولى ندلم بنه به حق من الاخره ډېر حقدار درستنینا رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن سلام د مجلس لړ شي را پاسي دوړ وخت کې به سلام اچي با